او عبدالرحمن بن مبارک دا شیخین نقل کوي حماد عن سماک ابن عطیه دا یو دو شو استادانو درې مستاد ها تحویل پسې زمون د پاره دلیل د ابو محذر رضی الله عنه روایت کلمات الاقامه ولس امر بلال ان يشفل اذان امر شو بلال ته چې شف دی وکي په بانک کې اقامت تارو کا مرتن واحدتا وبه قال حدثنا حمد بن مسعود قال حدثنا اسماعيل عن خالد الحج عن ابي قلابه الاذان على عهد رسول مرتين مرتين اذان دو دو ځله به ویل کېده او اقامت چې ده مرتن مرتن غیر انه یقول قد قام الصلاه قد قامت الصلاه دا ځل به وي فاذا سمعنا الاقامه عبد الله بن عمر وای چې کله موږ اقامت واورید خیر کوي توضعنا موږ بیا د سوکړو نو شیخ احمد توري سړی ادسو کې بیا راځي نو کم از کم تکبیروله خوځي بلکې رکعات هم تلی شي دوه رکعات تلی شي نو دا د صغائر د چونو خبره ده عبد الله بن عمر ته ورکه د ماشو پښوی لوی د پر خبره نه ده مونږه اقامت ووري ده توزعنا مونږ بیا دس لړو بس دا تعویل خسته دی غنگوی رحمت الله علیه کړي کني نو ظاهر باندې پریدو بیا اقامه درست او د سې کول نو یو رکعت برکات به ته کني نو تکبیر الله خو یقینا فوتو عبد الله بن عمر بسنګ فوت کول ثم خرجنا الى الصلاه قال حدثنا محمد بن يحيى بن نفيل قال حدثنا ابو عامر يعني عن اخيه مسجد مسجد عریان مطلب دا چې پلستر رنگ بنی شوی نو بربند جماعت شو یا د دلالت کوي پر رضا باندې خیر دی دلالت نه کوي بیا نه ده پکار اراد النبي صلی الله علیه وسلم فی الاذان اشیا لم یسمن اشیا قال فری عبد الله بن زید الاذان فی المنام نبی علیہ السلام څنګه فخبر فقال القی علی بلال فالقوا علیه فاذن بلال سار ته قتل فیقول لا حتی اذا طلع الفجر نزل فبرز اسمان صرف وقد طلاق صحابو یعنی فتوزا فاراد بلا لا یقیم نبی علیہ السلام فرمایل ان خاص دائن هو زنا ومن ازن فهو یقیم نو دا اجازت نه بغیر نه په کار اجازه تر جایز وشاد الصلاه یكتب له 25 صلاتنا بیا چې مزل راشي نو پنځیش نه کوي شوی و کفر عنه ما بینهما او وش د تکبیر تحریما او او د سکور کې وکړ بیا وش درجه شوی عملونه ډیر شو جی قال حدثنا قال ابي عن بريكان ابي زناد عن العرج عن ابي هريره نبی اسلام د خوراک کوي نو ګیس جمع کیږي تیز اچي لانه یاکل کما یاکل الانس عام قاعده ده اذا نودي بالصلاه بر شیطان ولو زرات یا ولو زرات بسبب عدم تحمل برداشت کول نشي توحید څنګه برداشت کول نشي قصدن تیزونه شي دا بام سوګوان لري توحید خبره سوګوان لري دلته توحید بیانېږي الته کې سټ لګي دا د شیطان زراتی د پاره چې د موحد د توحید هغه چې غبل ته ونرسي خبت راشي په سامعين باندې حتا لا اسمتای فاذا قزن دا اقبل مز دا بان ختم شي بیا راځي حتی اذا صویب بسلا چې تکبیر وشي اکبره قضیت تصویب اقباله بیا د مزګزار زړ کې ورسته مدنی رحمت الله علیه نه تاسو شو دا ولی چې دا بانګ ویل کېږي د پاره د مز چې سړی د مقصودی شیخ مز دی مز کې مزګزار مصلی ولاړ وي نو شیطان وسوسه اچي نو بانګ خو وسیله ده د پاره د صلات نو بانګ نه تیخته کوي نو د مز نه تیخته ولې نه کوي پښې ودا د خرجې د پویګ نه اوس شلو مقصودی شي مز اهم شی دی بانګ اهم نه دی نو مدین رحمت الله علیه د خرجې د پویګ نه نشنلی دی پوښوي عقل پکې نشته نو موږ ته کوم جوړ مقصودی شي با د مز اهم ده نه مز نه تیر ته پکار ده او دې ته باندې تحقیق مقل مدین رحمت الله علیه خجواب کړي دویم ولکل شین خواص دا شی خپل خواص دی موږ دا خاصه نه ده دا خاصه ده باندې دغه وجه دا چې کوم ځای کې جنات وي په کوم کور کې جنات وي د سوره بقره تلاوت شي او کیسټ باندې आवाज واردل شي بانګ پکې ویل شي غوږ کې بانګ وای هغه پیریان ته تیسته کوي دا د بانګ خاصه ده او مز وای نه مز خاصه نه ده سورت انعام وای بل سورت وای داغه دا خاصه نه ده دا د سورت بقره خاصه ده او سوره وصافات اولینی آیتونو خاصه ده سورت جن اولینی آیتونو خاصه ده سورت مزمل خاصه ده ځکه د مؤذن دخول د وخت باندې اعلان کوي غلطي وشي نو کور کې زنانه مز کوي جماعت کې خلک مز به کوي به وخته قال رسول الله الامام الضامنون الامام متکفل نو متکفل د وړو کې سره دا غد صدر نشراټینګول امام لوی مرتبه مرتبه ده مستحق د دعا د نبی اسلام ګرځي واغفر للمؤذنین مؤذنین ته بخنو کې ازانه چې دخول د وخت کې غلطي نه شي چرته نه هر چا سره مناسب دعا دغه شی چې نبی اسلام دعا غوښته قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابن المران الأعمش قال نسيت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثله باب لا باندې فوق المناره او فيه قال خط كانوا فوق المناره اوچت ځای باندې بانګ ویل لکه لوډ نشته اوچت ځای باندې بانګ چلری ځای ته आवाज ورسیږي عن امرات من بني النجار قالت كانت بيتي من اطر بيت كان حول المسجد مسجد نبی چاپیره دنګ دنګ کورونه کې زما کور ډېر دنګ اوچتو فکان بلال یؤذن علیه الفجر سار بانګ بوي چتبو خته د بانګ بوي نو وختي سار براغي فیجلس علی البیت پښمنه ټیم کې براغي نو کوټي د پاس به خته د کې بنست ينظر ال الفجر سار ته به کاته فیزا راه امون ته شیخ ویلو چې الله مني احمدک واستعينك على البيان على الدرس والتدريس وعلى البيان دا سبق خودنه وعظ د نصد کول مخکې دا دعا معصور د بلال رضی الله عنه دعا ده دا د فائدې نه خالی نه ده دا څنګه چې مخ داسې واره یا مخ داسې واره قبله نه تحویل د مخ نه د پکار حی علی الصلاح حی الفلاح کې لیک تحویل د وجهه پکار ده یمینا و شمالا چې یمین والا خلق حی علی الصلاح فلاح والا خلق حی علی الصلاح لوټ باندې وینهم مخلق اړول پکار ده د پار حاصلولو د سنت اتیت النبی صلی الله علیه مکه و فی قبت حمرا د سارمنی هغه خیمه وا فخرج بلال بانوي نو هغه با فم خپل هاونا واونا مخ به ګرځول ثم خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم حمرا د یمن جوړو هغه صادر وی چې سری کرخوي پاره کې پښوی دام ټیک شو وبه قال حدثنا محمد بن مسلمه قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله دارنګ بل سنت د بانګ اذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا علي بیا درود وایي فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله بعشرة يدرد وی صلاة الله په لس صلاة وای نو یو نیکی خو په لس باندې بدلیږي دغه د صلاة د درود خواص کې څنګه شو هر نیکی مضاعف ګرځي په لس باندې نو دلته صلاة په لس باندې مضاعف شو ګور نیکی په لاس باندې بدلل ځان له شي دلته الله صلات لګي نو چې الله رحمت را لګي نو یو صلات رب العزت ډیر زیات دی ان چې الله سره لګي نو دا به سن انداز شي مطلب دا ثم صلی الله علیه وسلم جوړول بشي مخترع بشي دا فقط ماخام کې راغلی سار کې نه راغلی په عربی کې موږ الفاظ نه جوړولې معصور دعا ماخام کې راغلی سار نشته الله اکبر واخبرنا يا الله الصادق يده قال حدثنا مسلم سواء قال يا رسول الله ما وګرځه امام د خپل قوم عودب غختل ناروا یعنی مخکنه دی گورنر دی عامل دی بس یو گورنر دی عامل دی نو نبی اسلام یې بس امامت هم توکا تاق لري انت امام خو وقت دی بیا ضعفیما ته په مقتدیانو کې کمزوري چې د داغلیازو کا وقت دې بیا ضعفیم کمزور دی رکوع سجدی لنشي تلې نو داغه خیال ساته قیام ډیر نشو درې دی داغه لیا ساته دغه بلا ماتي اتوک د قراتونو کې داسې مکو وقت دې بیا ضعفیم او او دغه مطلب هم صحیح ده وقت د بیا ضعفیما په محله کې چې کوم مشران دي داغي تابعداري وکا داغي خبر و معنا خپل اکر خانم کو وقت د بیا ضعفیما مشر سپنګری سره او تعالمی تورګری ځواني تکینا تکینا هغه نه نه کاکاجی ماماجی داسې څه بهتر الفاظ وایا نمونه ما اخلا به ادبی دا خلاف ادب دی وخت دې بیا ضعفیما مشر کشر لحاظ ساته په تراویح کې قران ویلو کې د دین ځای کې دوه خطر نه ده بلکې په دې میټایانو کې په دې سوزونه اغستې دوه کې د دین ځای کې دوه خطر ده قرات القرآن باندې هیڅ اختلاف نه دا بالکل غیر جائز ده ها تعلیم القرآن باندې به قدر کفاف جواز واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذان اجرا تونی سزان پر مؤذن چاغه استا په لا ياخذ على اذان اجرا چا ځان باندې طلب د اجر نه کوي